او دا مونږ ویلو چې د جهاد په مراتب او منازل دي د جهاد د بارا اول د مجاهد ټریننګ او دا غي د بارا قران لس صفات ذکر کړل چې د پنځو تعلق د عقیده سره او د پنځو تعلق د عمل سره اولنی پنځه چې د ایمان په الله باندې په ملائکه باندې په کتابونو باندې په انبيار مسالم باندې د دې پنځو تعلق د عقیده سره او بیا پنځه ذکر کړل چې داغه تعلق د عمل سره دی پاغي کې او چې د خپل مال د الله په لار کې خرج کړي داغه مصداقات قران او خیل دویم دیو د مصبابندی کوي دریم زکات به ورکړي سلورم خپل وعده باندې به پوره والي کوي او پنځم په مصائب باندې تکلیفونو باندې به صبر کوي اوس مجاهد سپاهي سولجر دا تیار شو جنگ ته خدا الله کتاب یو مکمل ضابط حیات دی چې تا کلا مجاهد سپایي سولجر تیار شو او هغه د ملک دفاع لپاره بارډر ته لاړو جنگ ته نو هغه ته سوسی زونه انتهایی ضروری دي یو د ټولو ناول دا چې د په ملک دنه امني نو دیو به خوفه به خطر بارډر باندې دشمن سره جنگيږي اندرونی خطرات بدتنی دویم چې کوم سولجر سپاهی په بارډر باندې جنگيږي چې دا کور کې خوشحالي وي کور کې جګړې نه کور کې زیاته ظلم نوي نو دې په خوبه د خپل ملک د بار لګیای دفاع کوي او جنگ کوي نو قران د دغه دواړو مصیبتونو د فقولو د بارا قواعد او قوانین ذکر کړل اول چې ملک امني نو دا غي د بارے سلور قوانین ذکر کول ملک و امن علی چې د ظالم نه بدلا واغستې شي قصاص من الظالم چې چا ظلم کو نو داغه نه بدلا واغستې شي او باغ باندې د حد جاری شي لکه یو زنانه دا هغه اغلا کړی دا د نبی رسول الله په زمانه کې نوی ایمان وروړي دی دی لوی خاندان نه ده نومم فاطمه ده او غلا به ثابت شویم ده صحابه نبی علیہ السلام ترالل چې لوی خاندان دی د اوچت کورنۍ خلق دی نو حد خدا دی چې د غلینه بلاس کټ کیږي نو که تاسو لګا نرمیو کوي او دا سزا بدل کوي نو دا خاندان مې په ایمان کلک پاتې شي مسلمانان او دا خزه مم پاتې شي حدیث پاک کې راځي د نبی عليه السلام مخ مبارک تک سور شو لکه ته وې چې هغه انار نه جوړ کړ او دا الله حبيب وې چې دا هو بله فاطمه دا که چرته فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم هغه غلاو کو غلا په ثابت شو نو نبی علیہ السلام بداغه د لاس کا کولو هم کم دی یعنی مطلب دا قانون سب کے لیے دانا چې د مالدار لپاره یو قانون او د غریب لپاره بل قانون زمون ملک تباله د قانون بالا دستی نشته چې دا چا څومره وسته هغه د قانون خلاف ورزي کوي حکومت د ملک د امن د بارا د فچوالي سره لګي چې اوسړې به د وسلې نمایش نه کوي نو د فچوالي مطلب دا چې امن وي ها کستا ضرورت ده نو ته تماچا ټوپک پرمټ باندې ګرځول شي خو یا به دې په اوږه څادر اچولی، د هغې لاندې به پټئ او یا به دې د کمیس لاندې تړئ، څرګند نمایش به نشئ کولی. نو چې څومره هم د حکومت خلک دي، نو څوک وایي زه واپډه کې ما نو ته ما چې ځان سره تړلي، ما ته خطره ده. څوک به وایي زه په پولیس کې ما نو ما ته خطره ده. یعنې د قانون محافظان هغه د قانون دشمنان شي. نو کله چې ملک کې د قانون پاسداري نه نو امن نه راځي نو قران وی چې اول ظالم ته سزا ورکړي چې بچا ظلم ثابت شو جرم به ثابت شو نو هغه له سزا ورکړي لکه یو سړی د پاک سړي باندې تهمت ولګول سورې نور کې ورازي ان شاء الله والذین يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربع شهداء چا چې تا خلک بدنام کړ او بیا وزر د موقع سلور گواهان ني نو قران وی فجلدوهم 80 جلدا دغه بې ایمان اتیا دوره هوا چې د داخله بیا د حق برسو خلاف نه کولای نو چې اتیا دوره وې نو د ختم شو یو سړی د زنا په ثابت شو نو سورې نوست نور کې الله وایي فجلدوهم 100 جلده سل دوري وای اسلام حد مقرر کړی دی نو کله چې هغه حدی ته اوس یو زناکار سره سمسار کا یو زناکار سره هغه سل دوري په بازار کې په چوک کې د خلکو په هجوم کې هوا سبا غنا سوک نه کوي یو سلو بنزونه لاس کټ کا غلا ختمه چې دې سوټه پټه رواني لاس سره ني هر سره وای چې دا غلو غلا کړي و نو لاس کټ شوی دی نو دې شرم د وجې نه خلک غلا نه کوي زناکار دی سل دورې وهل شو نو د مردانګي ختمه شو بیا منا نه نه نو چې نه نه نه ګرځي نو خلک به وای دا ولي بدکاری کړي و نو نو چې دا هغه هغه اجلاتوب له خلک وګوري چې هغه همرز بني اسی به شکل د سړی نو بل سړی به زنا نه کوي خل نه لاس کړ شو نو سوټی له خلک پوری چې لازم پونډې وي اغلا باندې کوي یو سړی په جنگ کې تا نه غوږ کټ کړی دی او تا ته غوږ کټ کو ایدا ته بدلا غوښتي چې غوږ دې کټ کړی دی نو بیا و سزا نه داغه باندې جرم باندې کی نو اول قانون ذکر کو چې کتب علیکم القصاص نننی سبق کې دویم قانون ذکر کړي چې په ملک کې دوه قسمه مقدمي وي یو ته دیوانی وای او دویم ته فوجداری وای دیوانی ذکر کا د قتل مقدمه دا دیوانی او د جیداد مقدمه چی دا فوجداری دا دو دفی نو دا یو د پاره قانون ذکر کو چې ظالم له سزا ورکړي او چې کله ظالم له سزا ورکړي بل سړی به ظلم نه کوي اوس دوی مصیبت پاتې شو درونو مینس کې تقسیم د مال څه شي درونو مینس کې تقسیم د مال او دې لپاره الله سورې نساء کې بیا مکمل باب لري چې لزکری مثل حظ الانثیین یو الګ له دوه خويندو برابر حصہ ده د پلار خپل حصہ ذکر کړي د مور خپل حصہ ذکر کړي او ان شاء الله دا غي خپل ځای کې د وراثت په مسله کې بیا باس کو اوس الله وایي چې یو سړی قریب الموت شو او د لپته ولګی دا چې زه دې مرض نه حقیقت نه نو دې وصیت اوس وصیت بم په جایز طریقه باندې کوي خپل بچی د لوګي مري او دې وایي زما ټول جیدات د خدای په نام مور کوي خدا وصیت باندې قبول دا به خپل ژوند تیر کو دې پر دې مال کې سکه دا ته خو یا ګنټه دا یا دو دی یا لس ورځې بس دې مري او پیسې خپلم کنجوسو روپۍ نه خوړه دا بیا د غوټه سره به روټای خوړه او په بچو باندې حرام کړی دا نو بیا وای د مرګ نه رسو بادر شو چې د بل مال شنو دا ټول مال د الله بلار اور کې جمعات په جوړ کې مدرسه په جوړ کې دا وصیت بنه منلې دی به وصیت کوي خو په درېمه حصه د مال کې وکړي 3 لاک روپۍ دی پاتې دي په دې یو لاک کې دی وصیت کولی شي دې دوه لاکو سره د اختیار نشته په سیمه کې به وصیت کوي په درېمه حصه دا به نه وایي چې زما د مرګ نه وروسته دا ټول مال حال زما د خزې دی د بنوي خزې کړي زړه به مړی نو دا زړه بچی باندې څه کوي دا وصیت باندې کوي وصیت هغه وصیت ته چې د قانون شریعه مطابقي چې مرد د راضی وایا زما مال د قانون شریعه مطابق تقسیم کړي اول په ما قرضه د قرض خلاصه کړي پس د اغینا زما مال زما په وارثانو کې د شریعت موافق چې کوم حصي دي دا مطابق تقسیم کړي نو کای کوم رور لا خوګه او ترخه ملاویږي نو هغه په خپل کې لګو لګو چې فلانه اسمکه د لل می دا نو شل کناله دا غستا شو او دا نری اته کناله دا زما شو یا با سلو کناله دلته توالیو سلور بزواله مواته بل زما شو لس بستاشي د شریعت موافق هغه درونو خپل کې اتفاق دی نو قران دویم قانون ذکر کوي چې ملک و امن ال راضي چې مال په قانون د شریعت تقسیم شي الله وای کتب علیکم مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضرا کله چې حاضر شي احدکم یو تن تستاسونا الموتا الموتو علامات د مرګ چې د په مرز وفات کې پروت دی او د ډاکټرانو وایي چې د خکې دونی یا یو سړی په ځان کویږي چې د دین وروسته د ژوند قابل نه ما څه بلا زندي او ولې بلا زندي وای ان ترک خیرن که چرتا پرې خوده وي د خیرن سمال مال دی پاتې شوی وي نو دی بس کوي نل وصیت دی به وصیت کوي وصیت څه ته ویل کیږي چې زما مرګ نرستو زما په دې مال کې دا کارو کوي دا کارو کوي او د شریعت موافق وصیت وګوره قبلي کې دی لم خیال کوي اوس یو سړی مري مال دولت ډیر دی او تا ته وصیت کوي چې بچې ته زما بچې زما ډیر دولت ته خو ما پسې به وجومې کې پرېدا د مولیان ما پسې به کار سلوختی کې او خمه خوالاله ما پسې به کال کې او می خوالاله او فلانه دربار به جوړه نو دا وصیت با نه قبليږي په دې وصیت باندې با عمل نه کې زر دې نه زیاده کړی ځکه د شریعت موافق نه دی سلوختی خو یو وی چې کله د چا زنانه ماشوم شي نو هغه ته هم سلوختی وایو چې سلوخ رزي هغه د موس قابل نه باقي خو سلوختی اسلام کې نشته او نه جمعه شته ځکه نبی علیہ السلام فرمایي لا تختصو مخاص کوي تاسو ليله الجمعه شپه د جمعې په قیام باندې چې زما ټول شپه عبادت کوم او مخاص کوي ورځ د جمعې د پاره د روزي چې زما روزه نسما لکه زما هر جمعې د روزه نسم د ثواب کار دی نه نه دا سينو ده پکار بلکې نبی عليه السلام به روزي نیوي د هر ګل پرز به نبی عليه السلام روزه وا چې داغه په سنت او عمل کې او د هر جمعې پرز به نبی عليه السلام روزه نیوا ولي نیوا وی د ګل پرز باندې ز الله پیدا کړې ما شکریا ادا کوما نو ټول زندگی د ګل پرز د نبی عليه السلام روزه وا تم بیا په نيسه کړ او نبی علیہ السلام به د جمعې پر ورځ روزه نیوانو په هر جمعه به نیوا جمعه ونیسا موږ زیارت او جمعه ونیسا جمعه خالی ونیسا دا پدې کې څه قرارات نشته خو کته وای چې نه زما بلار مور رور خزا عزیز تربور مړ دی او خامخا د زیارت فرض باندې د ماسپخین موز نرستو به ختم کوم او هغه پسې به جمعه کو نو دا قطعا ناروا دي بدعت ته خلاف د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت دي اول درې ورځې دي نو د مړي کور کې ضیافت ملمت کېدل ممنوع دي حرام او ان شاء الله دا کې خپل موقع کې زه وضاحت کوم ها هغه سره وکینی چې هغه ډیر مجبورای انتهائی قرابتی نزدیوالی انتهائی نزدی خپلی نو کاغه ناستی او غال ته روټي خوري نو هغه د پاره سباق نشتا خدا نه چې ته ټول درس پټي کې لګې کار کې او یو لسنی بجې چې صادر وسنډې چې ډېر لړ روانه وې رسم عزیز سره وکینما نو عزیز سره کینی روټي خوري نو چا موس کړي او چا نه کړي نو بیا خپل کار پسې روان شي نو بیا چې د ماقام باندې نیمه غنډه پاتې شي نو بیا به دا پولی او دا لار را بېږي خلک برا رواني ولی تر مې مړ دی چاچی مې مړ دا کاکا مې مړ دی لالا مې مړ دی خپل مې مړ دی پردې مې مړ دی او چې په دې وخت کې سره کېنه نه مډک نشم نو بل بکم وخت کې نو دې راشي ته مکی دا ناروا ده نبی علیہ السلام وی حدیث پاک دے اسنو لآل جعفر طعامن تاسو د مړي کور والره د روټۍ بندوبس وکړي دانه چې زمانه خورلې د نسبت تم خرما الله دې مړي روټۍ بچام نه خوري کوشش دا کوي کوشش دا کوي لکه ور د مسلمان د بارا د مسلمان شپږ حقونه دي د یو مسلمان په بل مسلمان باندې د ټولو ناول د سلام جواب ورکول چې وسړي وي السلام علیکم دور به وعلیکم سلام دویم چې کله هغه بیمار شي نو دا هغه بیمار پر صحیح لتللا نبی اسلام سنت دي کنه چې وسړي نه جوړه دي تاسو ته لاړ شي نو په دې مزه چې الله دیوګا الله بیا پرلت لګي او نمکین خوري نبس راغله الله دې تعالی د مرز نخلاصې درکې او د الله کار دی زموږ وس چې سم موافقي موږ به درته دعا کوو او را پاسه ته چې لاړې د ډیو ګلاس دی اوس کړو بس هغه ثواب هغه کې لاړو ثواب دی نو شیندو ستړی خدای ناراض تپوس ته لاړې نو باغ باندې بوچکې ګما هغه جز دوايي له پیسې نه مومي یو بلته په 1500 والا او دا دل لازمي ده چې نن ول راشي ته ول شل کسان بوزي هغه په شپږ سو باندې چې کوم دې ګورو په تر اړي کته لري یو غنډه ډالر نه د مړی د بیمار د پوسټ لاړې نو بالکل روزدار لا شو روزدار راشي نو مونږ باز د لاړ شو نو کور کې مبرلت لګولې نه خزي کار کولې شي هغه ځانان په یو کمره کې را پیساري شي ولې کاکا تاسو سره د کاکا د خدای به خو بس چې دا راغلو خیمه له بوله بس را دې تاسو ته وکړو چې بچي کا زویا لالا روري څنګه طبيعت دي الله تعالی صحت کامله درکې او الله د خپل عبادت د بار روح کا موږ د الله نه سوال کوو ته موږ د پاره د الله نه سوال کوو ځکه دعا د مریض قبليږي ته زموږ په حق کې دعا کوو مستحب حق کې دعا کوو او را پاسه راځو دغه تاسو دا نه چې تال دلاړې او یا د روټۍ ټیم ګوري او یا د چیو ټیم ګوري چې په دغه وخت زلار شم نه دغه شی نه دی د مړی تا اول تعزیت دا دی د مړی په تا حق دار چې ته دغه جنازه وکي اعلان شو فلانه کاکا ماما لالا ماسی مړه ده نو د ټول نمخ کې دا چې د قبر تنظیم وکي قسم قبر له دلی دی ته لاړ شه کفن راړه د جمعات نه د لامبلو دفتر والا انتظامات د مړي برابر کړ چې هغه دې برابر کړ او جنازه یې وکړه نو تا باندې بیا تعزیت نشته څوک چې د مړي جنازه کې جنازې پور شرکت وکړو السلام علیکم ورحمت الله پوری د د لپاره د یو کیرات عمر ثواب دی څومره د یو کیرات او کوم سړی چې د جنازې نه وروسته قبر پورې لاړو او مړې خف کو خاورې په واړولې او تر اخیره پورې کې نه سود د پاره د دوه کیراتو ثواب دی صحابه ته پوښتنه کوي دا الله حبیب کیرات څه شی دی کیرات څه شی دی چې د جنازې یو قیرات ثواب دی او د دفن پورې اشاره دو دو قیرات ثواب دی د قیرات مقدار څه دی نبی علیہ السلام جنگ احد غر طرف له اشاره وکا و مثل هذا الجبل عظیمین یو قیرات د دې دوه غرونو بشان دي چې دا سنت د الله په نوم باندې ورکی او دا ما تعالی نه لګورې ښا وای ولی ما تا خو دې لپاره راغلی چې نو مو کو چې فلانه استاد جی جنازه تر راغلی او ارجا سر الله بسم الله وای چې ما خلک کوي او تر څو چې مړي کور ولا زنی دې لري ما نو زه د جنازګاه د ګیټ نه خوا کېږم نه او په تیزه تیزه आवाजونه کوم چې خلک مو پیژني چې فلانه کا کام راغلی دی نه هغه کس د پاره دا کیرات دی څوک چې د الله د رضا د پاره راغلی سره بار راغلی د الله درزا ده لکه حدیث پاک کې راځي په کوم مړي کې سرویح کسان یا او یا کسان دنا بر اختلاف د روایت په دې خیال باندې الله له دريږي چې الله زمونږ دا مشر کشر رور عزیز خپل خپلوان څوک چې مړ دی الله د دې لپاره مونږ تا ته جرګه کې راغلی یو د دې ګناونه معاف کې د سره مخ کې ما ملي اسانه کې چې دا اویا کسان د الله د رضا په اړه ودرېږي نو الله پاک دا مړې بخي زمون په جنازو کې اویا سوي و زراته زرا کسانی او جنازه قبليږي نه ولې زه دې لپاره راغلم چې سبا به زه کونسلرې له ودرېږم نو کاکا به وډرا کوي زه دې لراغلی ما چې فلانه په محکمه کې دې نو زما زوی شپارسم کوي غبرال نو کار کوي د دنیا لارښت د پاره ثواب نشتا نو اسی لګیا دا مړي پسې و یار جنازې لته جنازه ولا ورځي نه د جنازې په ادب ویږي نه نو چې جنازه څنګه وکړه او بل خبره د مولیاو نه عمرانه ده نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم جنازي تراغله دي صحابي وفات شوه دي او جنازه سو کوي سردار دو جهان اغم او بکر صدیق عمر فاروق عثمان ذی نورین علی المرتضی دا غي بشان عظیم عظیم صحابه په جنازه کې ولال دي او کټ کې خدای شو جنازه کې خدای شو نبی علیہ السلام اعلان کو هل علی صاحبکم من دین تاسو دا رور چې مړ دې دې قرضدار دې او کې بغیر قرض دې په دغه چکر شتا کوم مولا اوس مردا واس کړي مونږ دې د پاره چې پلانې استاد یې خلې دا ارچا جنازې لذي او نوم کوګه نبی علیہ السلام وی الحلا صاحبکم من دین تاسو په دې رور د چا پیسې شتا چاوی او جی دې ډیر قرضدار دی غریب سړی دی نبی علیہ السلام را رستو شو صحابو ته وی صلو علی اخیکم تاسو ورته جنازه کوي زه په قرضداري جنازه نه کوم زه په قرضداري جنازه نه کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور صحابه را مخ کې شو دا الله حبیبا د کله ذمہواری مونږه خلو تاسو په جنازه او کې د بدر صحابي دي چې کله بل کس ذمہوار شو د جنا قرض نبی علیہ السلام وی الله اکبر جنازه شروع کړه مونږ تاسو کړه چې بلانه کا کام مړ دې ټول عمر سود خوړلې دې او مونږ نیت وکړې دې سلور تکبیرانه ما دې جنازه او الله اکبر ابرار استاد څه سره او د فلاني سودی کاکا جنازه او کا بس نوم دپا هل علا صاحبکم من دین تاسو په دې رور د چا پیسې شته او کنه پر دې حق اعلان نکړي او کنه هغه د پټي پولا د خپل زینا یو میټر دی خورولې دي یتیمانانو پټې ریسار کړي دي حق خورلې دي الله وی لعنت دی کی الله په هغه کس باندې چې هغه د زمکی نخې بدلای لعنت دی الله په چا باندې څوک چې د زمکه حدود بدلای چې ستا حق دی دیواله پورې دی او تی اولش دی پاتې الله وایي دا الله حق وایي بدلې دا الله لعنت دی نو پر دې پټې وایي وسره ا دې په د پولی خوا کې خواري کوي نو بیخ دی وځه د پټي مینس کې خواري وکا خوا کې سکے د پولی خوا نو دې په ډیر ضرورت په د پولی خوا کې الله وی لعنت دیو کې الله په هغه کس باندې چې هغه د اسمکه حدود بدلای نو هغه ټول اسمکه د غریبانو لري ساري کړی او دلته به د جنازه کې په دې حق کې داغه په بینک کې پیسې ډبل کېدو د پاره او تربل کېدو د پاره پرتی سودخور به نمبر 1 او دې وایي چې الله وبخي او به بخي واسطه په خپل بخي ابو سودخوري او داسې سودخور نه چې یو او دو د پاره نه پنځه لکه به خي چې پنځه کال پس د لس لکه شي ډبل شي دا دې سود خوري هغه لس کال لکه چې شي نو بیا هغه د پنځو کال د بریدي چودره چې شل لکه شي سبب به کې داسې یو کرنٹ اکاونټ دی کرنٹ اکاونټ مطلب دا چې تا په کیسه کې خودل مساغه پکی نه به زکات کټ کوي نه به راضي بس تا خپل پیسې نو بعض علما وایي دا جایز دي اگر چې ډېر علما د دې خلاف هم دي هغه مطلق پیسې په بانک کې خپل حرام ځکه چې هغه به سود کوي کتاب به نه کوي هغه به کوي ستاسو پیسې چلے راشي خو باج علما فرمایي چې نه نه کته په تور امانت ال دکی دي تا کر امن نشتا او ال دکی دي دا جایز دي کرنٹ اکاؤنٹ کې په دې بانک کې بلاش اکاؤنٹ نه دي چا باندې 12% منافق سود راځي ولا منافق نه مخه سود ده لکه رشوت ته خلکو نوم یې خره چي او پانی انا الګ وي خاصه د بار چې باندې راغی کنه یې رشوت ولا راغی چې تم جهنمی شو سیب هم جهنمی شي از خو سم چمچای من زه خو عظیم جهنمی نو هغه چمچا چې د هغه له ټول نغټ جهنمی زګی چې هغه د دوړو مینس کې د وکالت کار کوي نو بل معروف قران وای د قانون شری مطابق نو دې نظام وساتي خپل حق مچاله پرېدا او مده جهک پرې ساروا وصیت وکړئ للوالدین مور او پلار له ولقربین او خپلوانو له بالمعروف په ښه طریقه باندې د چا په پکې نه وای حقا علی المتقین دا کار لازم دی د متقینو پوری د پرېزګارو پوری دا کار خلکو پوری خخکاری فمن بدله من بعد ما سمعه فمن خاف هغه سوق نو سوق چې پوه شو من موسم د وصیت کوونکی نه جنفن د زیاتی چې د دین یری دو چې د زما په وصیت کې زیات یو کی او اسم یا د ګنا فاصلها بینهم د دې مینس کې روغ او کوي فلا اسم علیهم نو نشتر گناہ پا دی باندې چروغو کی بشک الله غفور الرحیم الله چې دې بخون کې مهربان دی بیا ګورئ کتب علیکم لازم د پتا سبان دی مقرر شوی پتا سبان دی اذا حضر احدکم الموت کله چې راشي یو تن تعالی ما دمر ان ترک خیرا کچر د پری خودی وی د مال نل وصیت او وصیت والدین او تخپل خپلوانو ته بالمعروف په قانوني شری باندې حقا علی المتقین لازم دی دا کار په فرزګارو بشک الله سميع عليم اوریدون کې او بوا فمن خاف من موسن نو سوق چې پوه شو د وصیت کوونکې نه پسیاتی او یا بګونا یا من خاف هغه سوق چې ریدا من موسن د وصیت کوونکې نه جنفن چې د وصیت یو کی او اسمن یا ګنا به کی بدی کې فاصلح بینهم نو دی مینس کې روغه وکي فلا اسم علیهم ودی روغه کول باندې ګنا نشتا بشک الله غفور الرحیم الله بخون کې دی او مهربان دی